وذالک انما يصح بهذه التاويلات مولانا غرض د مفسر د پر سوال غرض د مفسر د پر سوال حاصل د سوال دا دی چې ته وای دا غیر المغضوب علیهم توجه راکړه دا غیر المغضوب علیهم ولا الضالین ته ما ته وای چې دا صفت ته صفت مبینه دی او دا یا دا صفت مقیده دی نو معترض ودا نه صفت مبینه صحیح کېدلی شو نه صفت مقیده کېدلی شي مولانا ځکه نشي کېدل چې مخکې صراط الذين انعمت عليهم د الذين انعمت عليهم هغه موصول سره د سلې نه معرفه ده او دا غیر المغضوب عليهم ولا الضالين دا خو نه کړه ده ځکه دلته کلمه د غیرو راغله غیرو کې اضافه تو شي نو یو ځای ته نو لتوغله فی الابهام غیرو دا مثلو دا وغیرہ وغیرہ دا غي خو دغه نشي کېدل کنه هغه معرفه کېږي نه په اضافه سره نو دلته موصوف پر صفت په مابین کې مطابقت نشته د دې سوال لري دوه جواب اول جواب په موصوف کې کوي ما قبل په دې موصوف کې او دا دویم جواب چې کوم دی هغه په دې صفت کې تعویل کوي آی کې تعویل دا کوي دا الذين نام تعالی اگر کوم موصول سره لوي کوم موصول چې سره سره نه راغلي د دې سه حیثیت ته لکه معرف بالله لکه دا معرف بالله ا معرف بالله که تاسو فکر په څو قسم الف لام الف لام جنسی الف لام استغراقی عادی ذهنی او عادی خارجی ضروری که څلور نه نو تکرنګ الذين نام تعالی هم دي کې څلور احتمال دي یو احتمال دا چې الذين انعمت عليهم دا د جنس لپاره شي دویمه دا چې دا د چا لپاره شي د استغراق لپاره شي او درېمه دا چې دا د چا لپاره شي د عادي خارجي لپاره شي اصلورمه دا چې دا د عادي ذهني لپاره د جنس لپاره کېدل نه شي لار دا خلکو چې تا په نعمت کړل نو لار د مفهومي سره الکتاب جنسیو کې خو ماهیت ته اشاره نو په دې موصول سره سلې نه کړې کې ماهیت ته اشاره شي نو د ماهیت خلا نه نو ماهیت لاري او کالفلام استغراقی کینو معنی دار الذین او دا موصول د استغراق د پاره کینو الذین انعمت علیهم الذین طول هر فرد د افراد هر فرد د چا د افراد نو په دې باندې سقرینه نشته چې دا غته نه واخلي په دې باندې زموږ سره سقرینه نشته چې دا غته نه نو دا غته نه نشغستلې نو چې دا غته نه نشغستلې الف لام حدیث نه نشغستلې هغه ما معهود متعین شته دی نه نو چې دغه هم نشي اغستلې نو عادي ذهني وته نه اخلي سبت اخلي او عادي ذهني په قوت نه کې رکی الف لام عادي ذهني په قوت ده چا کې ده نه کې رکی نو هغه هم نه کړه او دا هم نه کړه ختم شو خبره د دې چې مثال لقد امر على اللئيم يسبني فما ذات سما وقلت لا علي قلت لا علي حضرت علی فرمای لقد امر علی اللئیم نو الله کی ان کې الف لام د جنس هم نشي کېدلی ځکه په جنسیت ته یو کس مرور نشي کېدای استغراقیم نشي کېدای ځکه په ټول افراد مرور هغه ممکن نه دی عادي خارجیم نشي کېدای معنا دا چې خاص سړی او هغه تیرېدل بیا خو د هلم پته نه لګېدل خاص سړی د وجه خو خیال ساته خدا چا باندې ساتي نو الفلام د چا د پاره شو د عهد ذهني د پاره شو د چا د پاره نو انت یسبنی جمله دا جمله من حيث هي نکره کنه کره نه او دای باوجود بیا غم سوا کشر صفت نو څنګه چې موصوف معرف الله مهدی ذهنی او جمله صفت واقع کې دي شي د قرنګ الذين نعمت عليهم دا عهد الف دا موصول سره سلینا دا په منزله د الف لام عهد ذهنی ودي او دا رسو غیر المغضوب عليهم ولا الضالين ولا صفات نو دا تعویل منګه پچا کې او په موصوف کې ا تعویل په صفت کې هم کې درې شي د غیر کې و غیرو ټیک تل توغلی په ابهام په اضافت سره نه معرفه کیږي په هغه صورت کې چې د دې لپاره ازداد دي او که زید واحده نو بیا خیر دی دلته غیر المغضوب نه مضاف الیه چې دا مغضوب علیهم ضالین دي غیر المغضوب علیهم ولا الضالین چې دا کم مضاف الیه دی د دې ډیر ازداد دي کده دی یو ضد دی مړه د مغضوب علیهم ضد انعامت علیهم دینو نو کوم ځای کې چې ازداد ډیر نه لري نو الته غیرو اگر که د لتوغلی فی الابهام بیا څه کیږي معرفه کیږي بیا هم څه کیږي نو بیا ما قبل معرفه او دا ما بعد وذالک او دا څه مطلب چې صفته مبینه کاشفه وای او که صفته مقیده وای انما يصح سيكيږي به هدي تعبیرین په یو د تعبیرینو اجراء الموصول مجرا نکره یا خدا ما قبل موصول په مجرا د نکره کې کا ځکه نه د قشه په دې سره یو معهود لکه محلا په دې قول کې ولقد امر على اللئیم يسبني لکه محلا باللام دلته اللئیم دی دی وې تیر شم په لئیم باندې یسبون ماته کنزل کورې نه یسبون جمله ده اللئیم الف لام عادی ذهنی دی صفت واقع شه ده فمزه تو سم مال دلالم قلت ما تو یرا ما نقص کې بل سوک تس کوي وقوله ملک دا قول دی و انی لامر علی الرجل مثلک زه تیرېږم په سړی چې هغه په مثل ستاره نو زما اکرام او کوم دا مثلک مثلک دا مثلک چې د صفت د رجل د پر اگر کا معرفت لیکن الف لام عادی ذهنی دي نو دا رسته مسلکه ولا سوا کا شعر بیا دا ورلا اگر که مثلو په اضافت سره نه معرفه کیږي خو رجل الف لام عادی ذهنی دي پکې نو مثلکه ورلا سوا کا کیږي صفات ځکه دواړه نه کیږي دواړه څه شي او یا ګرځول د غیرو معرفه بل اضافه دا واستاویل کې په غیر المغضوب علیهم کې چې د غیرو لتوغلی فی الابهام غیرو د مثلو د وغیرہ وغیرہ دا معرفه کیږي نه خو چې ازداد ډیر لري او که ازداد ډیر نه لري زیدي واحد لري نو بیا څه کیږي معرفه کیږي یا ګرځول د غیرو چې دا معرفه بل اضافت شي ځکه اضافت شعر دلته علامه هغه شي ته چې هغه مغضوب علیهم دی چې دا غي د پرزید واحده دی چې هغه منعم علیهم دی یعنی د دې مضاف الیه مغضوب علیهم دی او دا غي یو ضد لري چې هغه منعمنا علیهم دی په دې صورتونو کې دا معرفه کیږي فتعین په دې کې تعین راځي او په دې کې دا د حقیق متعین کېږي تعین الحرکت په شان تر تعین د حرکت په دې قول ستا کې اے علیک بالحرکت غیر السکون لاندې صلکا علیک بالحرکت غیر السکون پتا باندې د حرکت غیر السکون په غیر د سکون نه دلته حرکت معرفه ده کنه ده معرف باللام ده او دا غیر السکون دا صفت ته کې صفت نه ده ورته غیرو چې کوم مضاف الیه ده چې سکون ده نو دا ډیر ازداد لري که یو ضد لري یو ضد لري چې هغه څوک ته حرکت چې هغه څوک ته نو دا قرانګ مغضوب علیهم یو ضد لري چې مضاف الیه د غیرو دی چې هغه څوک ته منامن علی تعین د حرکت من غیر السکون په دې قول ستا کې علیک بالحرکت غیر السکون وعن ابي كثير دلته دوه مرای په دې کې وای وای دا منصوب بنا بر حالیت ته غیر المغضوب نه ده دا غیر المغضوب ده دا غیر المغضوب سوال حال خذ الحال غاری کنه وی هغه ضمیر دی کنه چې کوم مجرور دی ضمیر مجرور علیهم کې چې کوم انعمت علیهم د دې هم نه څه واقع شوی دی حال واقع شوی دی نو انا د علیهم نه څه واقع شو مولانا دا حال واقع شو نو انعمت علیهم چې تا نعمت کړل په دې خلکو په حال کون د دې خلکو کې چې دا مغضوب علیهم او ضالین نه اول عامل انعام عامل پکې تاسو ته انعام انعام ته پکې څه شی دی عامل نو ذل حال څوک دی هم حال څوک دی غیر المغضوب علیهم عامل پکې ته څوک دی او دا علا دا سله د انعام ته دا سله د چاره او به ازمار اعانی یا دلته کې مونږه ازمار د چا کو د اعانی ازمار مونږه د چا کو د اعانی یعنی صراط الذین انعمت علیهم لار دا خلکو چې تا په نعمت کړل غیر المغضوب علیهم آنی غیر المغضوب علیهم یا الله مونږ ته لار وخای لار دا خلکو چې تا په نعمت کړل آنی غیر المغضوب علیهم ولا الضالین زقس کوم په دې سره په منعم علیهم په لار سره زقس کوم چې هغه لار ده مغضوب علیهم او د ضالینو نبی یعنی چې فساق فجار ورکم نبی فساق فجار ورکم نبی او بل استثناء یا په طریقې استثناء سره دا دا چې دا غیرو به چا د پاره کو د استثناء د پاره دا غیرو به چا د پاره کو خدا په هغه صورت کې ک تفسیر شې د نعام بما يعم القبيلتين هغه چې عام دواړو قبيلتين وتا دواړو قبيلتين وتا یعنی مؤمنان کافران دواړه مؤمنان کافران نو چې دواړو ته څه شي مولانا هغه شامل شي سوچ کوا صراط الذين لا داخل کومه تاسو چې انعام تعالی چې دا غیرو سره کوي کنه اني سره کوي چا سره کوي به ازمار اعلی نو الته کې منعم علیهم کې بیا مراد هغه د اخرت ټول نعمتونه او د دنیا غ جر اخرت د پارسته ذریعہ جوړ شي هغه ته واخله نو اعلی سربت مغضوب علیهم ضالین به نشي شي شي لری شي او یا دا استثناء ده خدا غ صورت کې چې د انعام تعالیهم کې هغه قبیلتین ته شامل شي مسلمانان کافران دواړه لا دا خلکو چې تا په نعمت کړل خو انعام عام واخله چې مؤمن او کافر دواړو ته سي شامل دي چې مؤمن او کافر دواړو ته سي نو ټول واخله نو بیا به استثناء شي الا مگر مغضوب علیهم ولضالین چې کم دي دا غي لار نه واړو هغه ته چې کم نعمتونه دي هغه نه واړو نو الا سره وشي ٹھیک شو دي خدا ځکه وی دا خبره کنه چې تفسیر د نعم او شی بما يعم القبلتين ټکه ځکه وی هلال مولا دا لفظ کوي کنه چې یو ته غیرو په معنا د چا سره کې د الا سره کې یو غیرو په معنا د چا سره کې نو یو د خدا او کچې غیرو اصل کې د د استثناء د پاره خو نه کنا نو یو غیرو د چا د پاره کې د الا د پاره په معنا د الا کې او بل بیا د انعام علیهم د څه وضاحت کې چې هغه مؤمن او کافر دواړو ته شامل نه صرف مؤمن ته شامل نه نو بیا به دا یو استثناء به منقطع شي یو به نو یو به استثناء منقطع شي او دیم نقصان به څو کې یو به استثناء منقطع شي یو به غیرو په معنا د چا کې د استثناء کې نو څو نقصان به وکړي نو د دې وجنه د انعام تعالیهم د څه وضاحت پکار دی چې هغه دواړو ته شاملې نو الا تر به استثناء شي نو یو نقصان به شي چې غیرو په معنا د چا شي د استثناء نو دا به یو فرع باندې عمل شي لیکنه استثناء به متصل شي استثناء به خصوصي شي هغه چې عامي قبيلتين ته بعض خلکو د قبيلتين د مؤمنان او مغضوب عليهم فساق دغه کې ناغستري خاصه خلکو بیا داتي اغستري والغضب غضب سوران النفس غیر المغضوب علیهم مغضوب کې غضب دی نو غضب څه ته وایي سوران النفس ته وایي هیجان النفس ته وایي او نفس په معنا د دم یعنی هغه جوش ته ویني جوش ته چا دی ویني سنې خلک وایي چې غضب څه ته وایي سوران النفس ته یعنی هجان د چا د ویني نفس په معنا د چا د دم ازکه خرازی مالې له نفس صائل د کوم شي لپاره چې نفس صائل نه نو لا ينجس الماء بوقوع نه نجس کیږي او په وقوع دا غشي باندې لکه ماشه و غیره کنه نو انتم نفس په معنا د چا سره دی د دم سره لیکن صحیح خبره دا را کنه چې غضب سوران النفس عند اراده الانتقام ته نه وي اصل کې غضب هغه کیفیت ته نفس ای غضب څه ته وي سوران النفس ته وي دلته خدا وي کنه خو حقیقت دا چې غضب هغه کیفیت ته غضب چې هغه کیفیت په وخت هیجان ده او نفس حیواني کې راځي څنګه نفس غضب هیجان ته وای که هغه کیفیت ته وای چې هغه کیفیت د چاره د هیجان نو صحیح خبر ادا نه چې دا هیجان ته نه وای هغه کیفیت ته وای ا کیفیت هیجانی ته وای عند اراده الانتقام په وخت اراده د انتقام کې چې څوک د چانه بدلا په دا وخت کې کوم کیفیت نو دا کیفیت ته څه ویل کېږي غضب فاذا اسند الى الله تعالی دا دوران در رحمان رحیم کې دا خبرم کړو نو غضب مولانا دا کیفیت ته وای او یا سوران ته وای نو په الله کې خو نه کیفیت راتلی شي او الله کې نه هیجان راتلی شي نو بیا د دې څه مطلب دی چې دا خلک مغضوب علیهم دې الله را طرف نه په دې غضب دی بیا په الله کې خو غضب را نه غی کنه په الله کې سره نه غی ولې غضب ته وای سوران نفس ته وای کنه هجان او دم ته یا کیفیت ته الله کې کیفیتونه هم نشته او الله کې دم هم نشته چې پای کې څه شي راشي هجان دا سوال شي نو دی وای نه د څه قسم لفظونه چې الله ته اراده وشي نسبت وشي الله ته کنه نو دا بیا به اعتبار منتها غستل کیږي به اعتبار المبادی نه به اعتبار المنتها یعنی به اعتبار په اعتبار د کیفیت انفعالیو نه غستل کیږي به اعتبار المنتها غستل کیږي کم سړی لاره چې چاله سو سو چاته غوسه شي نو دا غي نتیجه دار چې بدل ته والی کنه نو الله تعالی د پاره چې غضب لفظ مستعملی کې معنا دا چې الله د خلق نه انتقام اخلي الله د خلق نه ځاخلي لکه رحمت د رحمت مبدا دا رقت القلب چې زړه نرم شي نو دا کار خو په الله کې ناراضي خو رقت چې بچا کې راشي دغه منتها څه شي د احسان نو رحمت چې د الله د پاره ذکر کیږي نو په معنا د چا سره د احسان خداوند سره په معنا د احسان غضب سوران نفس او عند اراده الانتقام کله چې نسبت الله ته وشي نو اراده کېدل شي په دې سره منتها منتها څوک دا انتقام والغایا او انتها علی ما مر دا خبره مخکې تیر شوې ده وعليهم دا ترکیب کې وعليهم نه انعمت عليهم دا په ترکیب کې څه شی واقع شری دی دا په محل درسه کې دی خو دا اعلی ټکی ته نه وي هم ولا نه دی هم ټکی ته وي ځکه چې په محل دربي کې رفي شي کې شي نائب فاعل شي نو تا خو جاری مجرور ته نائب فاعل وي نو دی وی دی اعلی ته نه وایم دی ضمیر ته وایم ضمیر بیا اسم دی ضمیر بیا څه شی دی دا په محل درفه کې دی ځکه دی نائب دی په معنا بل فاعل بخلاف الاول په خلاف دا اول نه اول کوم انا صراط الذين انعمت عليهم اے دا دلته عليهم وها غیر المغضوب عليهم دا نائب فاعل دی دا څه شی دی په خلاف دا انعمت عليهم هغه ما قبل چې ذکر شوی دی هغه په مرتبه چا کې دی د حال کې دی هغه په مرتبه چا کې دی نو سوال دار چې په مرتبه د حال کې دی ها په مرتبه د چا کې دی حال کې دی نو بیا په هغه کې خو عامل علا ری کنه عامل په جسره نو بیا خو عامل بل شي شو کنه عامل د ذل حال او د حال عامل خو یو نشو کنه نو جواب دار چې نه مړه دا علا دا عامل نه دی دا علا خو صرف بطور سله ذکر دی بطور بخلاف الاول په خلاف داول نه ځکه په محل د نسب کې لري کنه ځکه هغه خود انعام تر لپاره په درجه د مفعول به کې نو په خلاف د چانه لک صبر لک صبر الک الک شانته دا وشو یو منټ ما ته صبر راک علیهم سو زل ذکر شری دو زل غیر المغضوب علیهم کې او ذل ذکر یو الذین انعمت چې تا نعمت کړل علیهم دعهم ما اسد کا حال مړه حال څنګه دی په درجه د مفعول کې دی بیا انعمت علیهم نو انت علیهم چې ذکر شوی دی نو الته د انعمت په وجه باندې منسوب دی خدا دې چې وای دا په محل د رفع کې دی نائب فاعل دی علا اغا دا غیر المغضوب علیهم کې چې کوم دا هم دی دا نائب فاعل ځکه مغضوب اسم مفعول دی دا غیر پر نائب فاعل لته شي ولا او دا کلمه د الله دا مزیده ده د پاره د تاکید د هغه چې هغه په غیرو کې د مم معنا نفي د معنا د نفي نه دا مخکې ما تاسو ته ویل غیر المغضوب علیهم ولا الضالین نو غیر المغضوب علیهم ولا الضالین په غیرو کې نفي دا او دا ولا الضالین دا غیر د پاره څه شی ذکر شوی دی تاکید دا به تور څه شی ذکر شوی دی نو فکانه گویا کې د سی ویل شو لل مغضوب علیهم ولا الضالین لال مغضوب علیهما ولا الضالین د څه ویلې شو ځکه غیرو کې معنا د چا پراته ده د نفي وصلی الله علیه وسلم